اوس تاسو باقاعده دی متن تنقیح والا خطبه تاسو کیږي بسم الله الرحمن الرحیم الیه يسعد الكلم الطيب إليه يسعد الكلم الطيب من محامل اللہ تعالیٰ طرف الیہ اللہ تعالیٰ طرف يسعد یسعد الکلم الطیب چې آج قبولیت باندې د قبولیت ته هغه ریښه سبانا نما اون بڑوتری دا چې دا بڑوتری اوس د توزیع ترازنی او توزیع کې د خپل ټکو لږچکې وضاحت کوي د خپل الفاظ وضاحت کوي ليدل على حضوره في الذهن چې دلالت وکړي په حضور دی الله تعالی باندې په ذهن کې چې د الله تعالی دا به مسلمان سړي هر وخت چې په ذهن کې مستحضر دی په ذهن کې وا دیو جنا عرب دا کفار او مشرکین الله به معنا او الله سره یې سمنل شرکا نو لفظ دی الله تبدو ایجاد ضمیر جاهلیت زمانه نه لا قبل ذکر المرجع کو ځکه چې دا هر وخت په ذهنونو کې چوي مستحضر دارنګي فرست حس دې تبدو کلا خپل اشعار کې ایجاد ضمیر قبل ذکر المرجع کو ولی ځکه چې عرب جنگجو خلق و چې شو جنگجو خلق و نو دا اس تور او غیره دا به هر وخت د ذهن کې چو مستحضر او بل محبوبه تا محبوبه ته بدو ارجاع ضمیر قبل ذکر المرجع کوله ځکه چې هغه هم هر وخت سړي په ذهن کې چوي مستحضر وي او عرب عاشق مزاج خلق و یعنی ذات به ډیر کم و چې هغه نو جمع صفت خو بیا مؤنث کې راغلي په تعویل دی جماعت سره نو اذن لپاره د راګرمي کدا پاسه مساجد لا خو ولا نه غټه د لالا په کې کوم دی نو چې نه کوله نو کلیم دا فکتا دا اسم جنس تا دا چې دا اسم جنس تا یعنی تا خدا معنن چلا جمع دا معنن چلا جمع نو چې لفظ لحاظ یو کې بیا د دې صفات او هغه مذکر چې کېږي استعمالي چې معنی لحاظ یو کې اسم جنس کې یعنی دې صفات سره دمي مقصد دا چې مؤنث راځي لکه نخل نخلة نخل نخلة نو کدا د لفظ لحاظ وکي بیا ګوره د دې صفت سره درومي مذکر درومي لکه د توای او کبه د معنی لحاظ وکي د دې هغه چرا درومي مؤنث وقوله او دا قول د مصنف چې الیه یصعد الکلم الطیب چې طیب ذکر صفه للکلم لا صفت تجارب پر کلم والکلم ان کان جمعا اکلم جمع سی یعنی کدی جمع وی نو بیا مقصد دا چې بیا په کار ده چې الکلم الطیبه یا طیبات داسي ویلای نو کدا جمع وی نو بیا دا هغه جمع ده چې یفرق بینه و بین واحده بتا چې تفریقه کول شي ما بین دې کې او واحد دې کې پتا سره یعنی کلمه واحدی او کلمون به څه شی جمعي لکه ثمره واحدی او ثمر به څه شی جمعي یجوز به چې کله داسې جمعي چې دې کې تفریقه په مابین د واحد او د جمع کې پتا سره کول شي بیا په دې کې قانون دا ده چې د دې په وصف کې تذکیر هم جایز ده که لفظ ته ګوري او تانیث هم جایز ده که معنی ته ګوري چې معنی په هغه شی چې دا جمع ده لکه نخل ته وګوره نخل نخلة دې کې هم تمیز په چا سره کېږي واحد او جمع کې پتا سره نو اوس داسې ویلی شي چې مثال نحو نخل خاویة ور مؤنث صفت راغلی ونخل منقعد هل ته جراغ لنا مذکر په دې خبرې باندې مصر خلاص شاش اوس وته ګور الیه یصعد الکلم الطیب من محامدا من محامد دا بیان دا بیا کلمه طیب چا کلمات طیبه الله طرف ته خېږي کلمات طیبه نه څه مراد دي چې څه شي دي محامد دي هغه کلمات طیبه څه شي دي محامد دي محامد نو د محمدي شاته به بیا تاسو ځاني ته دې وضاحت کوي د محمدي تشبیه چا سره ورکړه شجره سره محمدي تشبیه چا سره ورکړه محامد تشبیه چا سره ورکړه اشجار سره او بیا دې بوټي بیخ هم جړ او دی بوټي اغسان هغه سانګي هم بوټي هغه بیخ هم هغه بوټي چې اغسان هم من محامدا چاغه کلمات طیبه څه شي چې الله طرف تخیږي من محامدا چاغه څه شي محامد اوس د محامید خو بوټي غوندې شو نو دا جړل هم لري او شاخونه هم لري لاصولها چې لپاره د اصول د دې محامیدو د دې چې کومې جړلې دي نو جړلو ته خلک اوبه ورکوي که نه نو د دې اوبه څه شی دي د شریعت ګودر نه دا سیراب کېږي د شریعت ګودر نه څه کېږي من محامده ولی فروعها هغه کې بیا د هواګانو ډېر اثر دي خوږې هواګانې چې وي دې بیا د بوټي میوې رنگ او روغن تازګي په دې باندې ډېر زیات شوي اثر دي ولی فروعها الفارد فروع دې محامد من قبول القبول دی قبولیت تے اغری حسابانا نماؤن بڑوتری دا چشای دا؟ بڑوتری دی بعد سبا کب هغه قبولیت دی بعد سبا چې په دې وچلی دي ان شاء الله تعالی پتا هغه محمدي قبول شي دا دې چې شایدا بروزي نه دي ښه قبولیت چې چا هغه باندې نو دا ولنه قبول دا قبول اول دا هي سبا ته وتاي هغه بل قبولیت دی هغه مقصد دا چې دی قبولیت هواګانی چې په دې وچلېږي نو بیا دا دې چې شایدا بروزي القبول الاول ريح السبا من قبول لا قبول یا غریح سبا دی قبولیت نه پدې باندې تا چې خیر دینا نما ان پړو تریدا ځکه محمدی به یې کلا او چې الله خو ته قبول نه نو بیا دې سشاخ ما خم نه لري لکه وچه تنه چې ولاړی نه نه چې هغه قبولیت هواګانی پوچلی نو بیا دا چې ترو په دې خبرې مو سر خلاص اوس علا ان جعل اصول الشریعه سره با دینه مخ کې راشو او دا تفتزانی چې څه خبرې کړې دي دا به وته صحیح شو بیا به متن نور ټوکرې کسی وایي قوله کته تفتزانی سے تلوی کی وایي في أصول الشرع بل وإشارة إلى أن الله تعالى متعين لتوجه المحامد إليه تعالى ان تعالى دې لپاره متعین دا چې دارنګ ولا يذهب الوهم الى غيره بل چا ته وهم درومینه چې هغه متوجه الیه دي چاسي محامد اوسي ټول خلق ته پته ده چې متوجه الیه دي ټول محامد چوکتا الله ولا يذهب الوهم الى غيره تعالى اذ له العظمه والجلال ذکر عظمت مناسب دا دا ان یکون مطمح نظره چې مطمح نظر دې دې شارع با او مقصد همت دې دې شارع با څوک جناب او دربار دې چا الله تعالی تعالی وتقدس فيقتصر على طلب رضاه نو دا شارع با اختصار کوي په طلب دې رضا مندي دې الله تعالی ولا يلتفت الى ما سواه اما سوا دی الله تعالی نه بل چا طرف تبا التفات نه اوس یو اشکال ده ډیر غنی هغه نه جواب درته کوي تو کوی چې دا ته هو ارجاع بضمیر قبل ذکر المرجع نه ده نو ولې دا نه مینه وسره بسم الله الرحمن الرحیم کې لفظ دی الله خو دې تراجی ده نو دی وای لا یقال دا دې څوک نه وای چې دا به خالی نه ان ابتدا المتن بالتسمیه چې کده دې متن ابتدا په تسمیه سره کړی نو بیا خو فلا ادمار قبل الذکر که خو ازمار قبل الذکر نه راغی بیا خو په متن کې تسمیه کې الله نام راغی کنه یا الیه کی زمیر وته چې سراجی و ان لم یقتدی اکد توای چې دا بسم الله بل چا سره لیکل او د ابتدا بالتسمیه نه دا کړي نو بیا خو لازم ترک العمل بالسنه بیا خو ته دور لوی سړای دا او سنت باندې عمل چدا نو هغه به پاره دی راځي جواب کوي نوی چې دا اعتراض دي چوک نه کوي لئن انا قولو کنه موږ په جواب کې وځو وایو کپ خلی ویلی کزړه کې راغلی کلا علا کونه جز من الكتاب بیا ذکر کړي يلزم الازمار قبل ذکر المرجع فی الكتاب دې خبرې مسافر اوس حالت یو ټکای دا الیه یصعد صعود صعود دې ته وتای چې کته نه کړای برخی نو الله تعالی خو دې نه خو مقام و نرمالومیږي چې الله تعالی په بر عالی مکان کې د الیه یصعد الکلم الطیب نو هغه د دفیه ده درته کوي چې نه الله تعالی دا مکان نه منزه ده زمان نه منزه ده جهاتنا منزه ده ورب العرش فوق العرش لكن جمع وای او دی وجنه چې ما درته ویلا چې کله با پدې کې بیا اعتبار د لفظ وسی د دې صفت مذکر ذکر سی کله چې اعتبار د هغه معنی او کې د دې صفت مؤنث والاعتبار جانبي اللفظ والمعنى يجوز في وصفه التذكير والتانيث او لوجه دی اعتبار دی جانبینو دی لفظ معنی نه جائز دا په وصف دی کې تذکیر هم او تانیث هم قال الله تبارک وتعالى ور سرکی قران کې تو ګورا یو جې صفات مظفر راغله بل جې صفات مؤنث راغله الله تعالی فرمایي کأنهم اعجاز نخل منقعد هغه هغه چونچې خوړلې او رڼا نشي بهر حال نو صفت کلا مذکر راځي لفظ اعتبار تا کلا مؤنث راځي معنی تا هڅه په خبره باندې مصدر خلاص ثم الكلم غلب على الكثير بیا دی کلم غالب الاستعمال په کثیر کې دی وی کلمې ته کلمه نه وایي دوره پورې چې بازو دا خیال کړای چې کوم چې په واحد کې نه استعمالي دي نو کدا اسم جنس وي به خو په واحد کې اسم نو بعد دې نه مغالطه کې راغلي تر سره کلیم ته جمع وي چې یو ته ویلي جمع وي چې دا جمع حتى توهم بعضهم انها جمع تر دې چې بعضو دا توهم کړای دا چې دا څه شی دا جمع ده جمع دي چا دا کلمه تون دا کلمه تون جمع چا شای دا کلمه او دورا پوری پسی تلی دی چه دو ویل چه دا پا قانون دی تمرون او تمرتون کی ندی بلکه دا دی آخو اسم جنس او چا شای دی واحد دی او دا خو جمع او چا شای دی واحد ولیس علا حد تمرین و تمرتین الا خدای چې نه دا خبره نه ده الا ان الكلمه الطيب بتذكير الوصف چې دی وصف مذکر هم راځي دا يدل على ما ذكرناه دا په دې خبره دلالت کوي چې مونږ کومه وکړه چې نه دا جمع نه دا البته دا اسم جنس تا ټیک ته اطلاق په کثیر باندې کېږي نو مانن جمع غنل شي خو لفظا دا شي مفرد دا شکمن خبره نه ده پکار بلکې کلیم مانن جمع دا نو دا خبره شکمنه نه ده پکار فلا ينبغي نو دا داسې یو قسم اعتراض غونډه ته چکی اشاره کوي هم وایي چې نه دا دونه خبره نه ده هغه خو هغه اصل هغه ته کتلی خو وایي چې نو هغه کې خو بیا دا ده چې ودره کلیم جمع ده کای اسمی جنس نو دا خو لفظا مانن جمع ده نو فلا ينبغي نو دا مناسبه نه ده چې شک وکړي چې په دې کې چې انه جمع لك ثمر او ركب یا دا او دا جمع او او وانه ليس بجمع دا ذات جمع نه ده لك كنسب ورطب ذات جمع نه ده او د دغه تورو لب تاسو ته وضاحت کول چکه غواړي د دې تورو تاسو ته وضاحت کول غواړي واضح ده ان شاء الله هغه ترسي ان شاء الله مم محامد حال من الكلم دا مم محامد یعنی پدا سے حال کې چې دا کلم دا د چا نه محامد نه چې کله عبد دا کلمات وای عرج بها الملك الى السماء نو هغه چې کوم دی اسمان ته چې کی اوچت فرشتي فحيا بها وجه الرحمن نو هغه الله تعالی دربار ته چې کی پیش کی چې دې بندا دا کلمات وی اوس به تکتل شي فاذا لم يكن له عمل صالح کده چې عمل صالح نو